دا سفر یو ټوکړه د د عذابنا ابازي د عذاب په ځای د سقر لفظ وي خو خلکو ځان نه جوړ کړي ثابت نه نه وي سفر قطعه من السقر اغه الفاظ ثابت نه دي سفر یو ټوکړه د عذاب